جلاله اغا په اطاعت کې صحیح نیت ونه ساتلو بلکې د شریعت څومره حدودو هغه ټول کټ کړل د شیطان په لار باندې روان شول د رحمان لارې پرې خو الله د هغه د یو حال ذکر کوي په دې آیاتونو کې الله جل جل ارشاد فرمای ثم فصل دین چې دومره ډیر واقعات تبشیرات او تخویفات او احسانات او انعامات بنی اسرائیل باندې وشول قصد قلوبکم سخت شول قلوبکم زړونه تاسو من بعد ذالک ورست لدی ټول انعاماتنا احیاء مکول خوندی کول قسم قسم نعمتونه من او سلوا په دشت او بیابان کې الله ور باندې نازل اول او خې صفا سترا او بو الله ول ورکول کپڑے نه خیرنې دلی فهيا کل حجارته فسدا زون استاسو کل حجارته په شان د ډبرې دي د پتر دي په سختوالي کې او اشد قسوه یا د ډبرې نه هم ډیر سخت د ډبرې نه ډیر سخت لوه ده نو تاسو زړونه یا د دبرې په شان سخت دي د پتر په شان یا د پتر نه هم ډیر سخت دي هیڅ قسمه قبول حق نه کوي وان من الحجاره اصل کې د زړونو قساوت سختی د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت او فرمای ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله چې الله د ذکر نه سوا ډېری خبرې زړه کې سختواله راوړي او زړه چې سخت شي دا بیا دی الله جل جلاله انعامات یا الله جل جلاله احسانات هر څو ورنهیر شي خدای ورنهیر شي جنت ورنهیر شي جهنم ورنهیر شي بس تاسو وایي چې یو جناور ورنه جوړ شي دور سخت زړه شي سخت غافل شي بالکل پورا غافل شي حق بیا نه پکې نو رسول الله مبارک فرمای فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله دې خبرې کول بغیر الله د ذکر نه قسوة القلب دا د زړه سختې دل دي دا زړه سختې او اخیر کې څه خبره کې دي حدیث کې وان ابعد الناس من الله وان ابعد الناس من الله هغه ډیر لري دی الله نه هغه څوک ته القاسي القلب چې زړه سخت دی چې زړه سخت وي هغه دی الله جل جلاله نه ډیر لري د شنه لري چې الله جل جلاله دلته دا وځي کراچي له ورسید نه دا غافل شي کوم تعلق او اتصال چې الله جل جلاله سره د انسانانو په کار دا ختم شي بس همیشه کله بس منتظر دی اوسې کله به الله عذاب کله به الله عذاب راځي احکام د شریعت کې ادا تاسو حضرت انس روایت رضی الله تعالی عنہ بزاز د حدیث یو کتاب د اغیره نقل کړی دا قساوه القلب هغه څلور نشانی خودلې دي د زړه سختوالي څلور نشانی جمود العين چې چا سترګې بالکل پتروي چیرته اوښ کنه ونه راځي بالکل جمود العين پوه شي چې دې زړه ډېر سخت خلک تبعي غم یې مصیبت خو چې تبع د سترګ لنده ونګو د جمود العين حضرت انس روایت رضی الله تعالی عنہ دا چې کوم ده د زړه سختوالي وي شانه جمود قوا قساوه القلب د زړه سختواله په چایم رحم نه راځي په چا یې هم رحم نه راځي قساوت القلب خدای دې موږ تاسو او دریم طول الامل ډېر طویل طویل امیدونه او بیا به بلډینګ وی او بیا به پیسې یو مارکیټونه به امیدونه دې او دې دې هلو ارزوګانې ستاسو طول العمل په چا کې چې اوشته اوشته هغه امیدونه او هیله او ارزوګانی فوش چې د سره سخته تخته نه غافل او سلام چا کې لالچ او حرص د دنیا د دنیا حرص لالچ خو چې پیسې پیدا کیږي بیا څوک هم نه پیس دې سلام دام دلیل او نشانه ده دې ده چې دا سړی نهایت قاسي قلب زړی سخت تاکي هیڅ دی لارښ په دنیا نه حلال کوي نه حرام کوي خو چې پیسې دی د دې الله احکام پکې وځي کوي د دې الله د خپل سردار د جهان محمد رسول الله تعلیمات باندې عمل کوي څلور نشانه جمود العين سترګې د اوخ کې چرته نه قساوت القلب زړه سخت په چا رحم نه او دریم هغه طول العمل چې امیدونه ډېر پوښت دي او دا اوس د پړیا چولې کنه چې د شي پکېږي او شي پکې او خبر نه چې اسرائیل نه غلط ویلان کار نه کوي او دریم څلرم هغه حرص لعلج حرص الدنيا د دنیا لعلج اخیستل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما زړه ډیر سخت زړه ډیر سخت نبی رسول الله والسلام او دوی ته دوی کار کاوه د قساوت القلب د پاره علاج پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې څه تعلیم ورکړي په یتیمانو باندې مهرباني کړه رحم ور باندې کړه د رحمت لاس ور باندې تیرا یتیم نه چې لارې مړي هغه باندې رحم یتیم په سر لاس راتیر د شفقت تا الله ستاسو څومره وختان راته د هر وخت په مقابل کې ونی کې الله درکې افسوس دی وخت خلک د یتیمانو مال خوري دا چې مال ته اړولې اي یتیم ده غریب بلال نص یتیمواله مال دې چې هغه سور زور وایي کله چې تاسو بلار نه او بیا بیا بیا څه ته پته لګي او يم خو په اخره درجه غریب نور دې داسې هغه دې څوک نه چې تاسو تربيت وکړي او تاسو پالنه وکړي بیا څه ته پته لګي چې تاسو سور زور وایي کنه بار تصدیق نو یتین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعتماد په الله دی دې سره خود په خود سره جوړ نه راکې حتی علما دي کې د یتیم په مخ کې بخپل بچی نه بوتل اخلي هغه زړه بخپس که زما پلار ایمان به وساتل کما پلار ما باندې شفقت کړي او دا د یتیم په سر لاس تیرو هغه سره مې ربانی کوه شفقت کوه خود به خود به زړه نرم شي او زم د غریبانو مسکینانو سره همدردی کوه د هغه سره مدد کوه غریبانان کوم چې مسکینان فقرا او درېمه خبره ده د مطلق انسانانو سره همدردی کوه دا هم کې بنرمي راشي زړه به نرم شي شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمه الله زمونږ د تعلم اليومن لوی عالم تیر شوی دی ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی هغه یو ځل په کاډي کې یو هندو سره یا د انګريز سره سفر کول نو ډېر کاډي کې دا د دسمه کې ځای دا انګريز د خپل حاجت ته پرکول لپاره ځای ته ورغی لټیل نو هغه څنګه واپس شیخ العرب العجم سید حسین احمد مدنی رحم الله دا ورو کې شخصیت نه نبی له سلام اسلام روزه ته ویلار توي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله نبی له سلام د روزه روزه نو تاوات کی وعليك السلام يا ولدي تصيد ته روي شخصیت هغه انګريز ته وي ته ولې دا وته دي د دې لټینه څه چل دا دوستو نه کړم هغه ورته وي ډیر ګنده زړه او د سماعت په پوله وخت حضرت شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمه الله او فاتح وردن شو ټول لیټری صفاق ټول لیټری صفاق هغه نه بعد انګريز ته چې ته خور سکه وینا ډېر خبره ته خور سکه هغه چې ورغلی لیټری صفاق او د چې پکې مات کړ چې انګريز را واپس یا هندو ده یا انګريز ده هر تقدیر هندو ده هندو ده نو هغه چې را واپس وي تا دا ولې زه خو مسلمان یم نه زه کافر یم بلکې مشرک یم څنګه دا درې ولې لاله صفات په اسلام او شرک دا یو څه ته کېده چې ته انسان وي په حقیقت انسان زما پرېزه دا چې ستاره مالک څه صفات نو غالبا هغه هندو بیا ورسته اسلام راړل نو خبره بلا کول چې د مطلق انسانانو سره همدردي نو بیا په انسان زور نه راځي زور نه راځي زور نه راځي چې زور نه راځي خود په خود بیا سره د زور چې نه راځي دا انسان زړه دی الله عرش دی دا بیا د انسان زړه خود په خود الله طرف ته متوجه کیږي زموږ د غرستو مولانا صلی رحم الله هغه یو طالب جاړي لکه ولې جاړي څه څه درځه بیا دې نه بڑا د خبره راغله حضرت رحم الله ډیر صاحب کشف سره تر شو ما دې درځو د الله عاش ته لاندې وکړه مراقبه شو طالب ته ویل چا ته وایه نو مور د ژوندې په کور کې ری بزه وهله الله جل جلاله ستاسو کور ستاسو والدې حال په ما باندې منکشف کو مور د ژوندې څخه چاړه مخ خپل سبق وایه کور کې ری بزه وهله او تاسو ته جاړي وهله سبحان الله نو دا زړه چې کله نرم شي دا به خدای طرف ته متوجي شي دا زړه خو سبحان الله دا زړه ډیر عجیب ما هم دې خو نور کسی دا غوښته اوس تاسو یې نه وچې دي سمج کړه له خبر نو مشرکان ولې شریعت نه منل د حضرت موسی علیه السلام خبرې ولې نه منل دونه یې سخت وان من الحجاره په دې آیاتونو کې الله جل جلاله د قطر فضیلت بیانوي په سخت زړه باندې دې آیاتونو کې ان من الحجاره په دې کې الله جل جلاله د فطر فضیلت بیانوي په سخت زړه والا باندې چې په فطر کې څه فائدې شته خو سخت زړه کې هیڅ فائدې نشته الله عز وجل ارشاد فرمایي لما هغه ډبر دي يتفجر چې بهيږي منه له دې ډبرینه الانهار نهرونه نهرونه ونه بهي حضرت موسی عليه السلام یو فطر په ډبر باندې او ډبره فطر په همسا باندې وهل دولس نهر ور روان شو دولس قبيله ونه سیرات کېده کنه چینه ونه جوړ شي خو انهار چینه وي چینه نه چینه خو انهار نهرونه نه ورته کمی کمی ورته وان بشک منها بعض د دبرنا لما هغه دبر دي يهبسو چراو را پریوزي را غرفيږي من خشیت الله دی الله د ویرنه من خشیت الله دی الله د ویرنه دا اعلی ډبره ده دا سر اعلی ډبره چې د الله هغه د الله د خشیت نه را پریوزي وما الله ندل تعالی دې کې اوس خدای په کول وحید بیانې کو پاول داراول ورکې دران دارای وعید وما الله ند على تلا بغافل نا خبره عما دا اعمالنا تعملنا چې تاسو کوي ايها اليهود خدای نه خبر نه چې نه نه خبر اور باندې خبردار دی نتیجه سره په دې بدل جزا ورکړي سزا به درکې کړه سم شي کړه سم به مو کی ٹھیک شو دی اسی دا خو الله جل جلاله بظاهر صورت د ډبرو چې کوم د تشبيه ورکړه او ډبرې دې تاسو د بازو چې کوم د نهرونه روان بازو نه چینی راځي او باز ډبرې د الله د ویل نه پاس دغه لاندې راپریږي خدای دا ضرورت نه چې هر ډبر لاندې راپریږي نه به خدای د ویل نه راپریږي کله کله اشرا پریوزي خو لیکن تاسو سوال وکړي چې دا د خدای ویره خو عقل غواړي په ډبرو کې عقل نشته نه توکي ټیک ته عقل انسان په شان نشته غوډه په مکلف هم نه دي شعور پکې شته دې ته شعوري بسيط وایي ډېر کم شعور پکې موجود کته څنګه د دې لپاره په شریعت کې بل شي مثال موجود رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په لار باندې تشریف ور تبر ور سلام اچول هغه په څو پیژندل چې دا پیغمبر علی السلام د او سلام ور باندې واچو نو دې ډبرو کې شعور کم دا خو لکه حیوانات چې کوم دي حیوانات کې عقل شته دې راغور کې عقل نشته او حالان کې هغه چې کوم د خوف کېشته یری ګری یری ا غوسه کیږي هم او دشمن هم پیژني دوست هم پیژني او علاج عقل پکې نشته خدا سره کمیږي را کمیږي په ډبرو کې شعور شته شعوري بسيطه ها نو لدی وجه کله کله دی الله جل جلاله د ویرنه تر افریوزي حتی بعضی مفسرین لیکلي دا ډبرې ټول همیشه او قصد کې الله ته خصوص دي دا ډبرې نه دي دا همیشه اوقاتو کې الله ته پسې دی ولې په ځمکه پرتی کې نه پرتی کې او د سجدي حالت د پروت کې نه سړی سر په ځمکه لګي او اقرب حال چې سړی خدای ته نږدې هغه حال د سجدي دی د سجدي په حال کې سړی خدای ته ډیر نږدې کوم اجازه سیمان چې حج د تلی او څوک نه یې تلی خدای دې هغه بوزي څوک دې هغه خدای بار بار بوزي نو کله چې تاسو موږ کوي د تاسو دا تصور قائم کړئ چې زمير کو بیت الله شریف ته ولاړی د الله بیت د وزارت کې سجده لګوم په بیت د خپل مانزه د خپل ځای کې ٹھیک شو بهر تکبیر دي کې بعض علما فرمایي چې دا اوله ډبره چې دا نهرونه ور راځي لدینه مراد هغه زړونه دي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا هو زړونه ور مراد ځکه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او فائدہ ډیر زیات عامه نو هغه ډبرې چې راغونه چې نهرونه راځي دا غي نه مراد زړه د انبي عليه الصلاه والسلام څخه دا غي زړه ډیره پیدا ورکړه خلکو ډیره زیاته پیدا او کوم چې هغه ډبره ده چې چيني ورنه به کمی ورنه راځي هغه نه مراد زړه د اولیاء او د علما او د نیکانو د متقیان او کومه ډبره چې الله د ویری نه را پریوزي لدې نه سره عام مؤمنانو مسلمانانو مراد یو دوم تشریح بعضی مفسرین دا کوي د دې ول خو پیږي چې دا سخت نه ده بعضی مفسرین وایي چې دا هغه ډبره چې دې هغه وګو ورته راځي او نهرونه ورته جاری دا د هغه مؤمن او مسلمان حال بیانې خدای پاک چې د قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث بیانې مواعظ او نصيحت کیږي او تقریر کیږي او د الله د ویر نستر بنه بوخ کراش پښې بوشي په وای در اړیسه هغه زه ډیر متاثر شو زړه هم جاړي او سترګې هم جاړي او بالکل دا سره روانې دي په مخ باندې او دا کومه ډبره چې دا غینه کمی کمی وبرازي دا هغه مؤمنو نه مسلمان لو نه مراد چې قران او حديث وعظ او نصيحت کی او دا زړه هم وجاړي او د سترګو زړه هم لګونی لاندې شي په بالکل اجراو نه ویږي د ملغلرو په شان باندې کنه دا هغه سړي زړه نه مراد او دا درې دا مؤمن مسلمان زړه مراد چې قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث او تعلیمات ذکر کیږي او د څه زړه متاثر شي خو نه د سترګو نه اوخ قرار شي بالکل نو اعلی مرتبه چې په شیبو شیبو له خدای د ویر د سړی کوچاړي دومره مرتبه سترګې لغوري لندې شي او هغه سترګې چې دا غوړه له خدای د ویر نه اوخ کويږي هغه د قیامت ورځ کې الله تعالی په جهنم کې نه چي دا سترګې د خدای سترګې په جهنم کې نه چي په بدن نه چي بار تفسیر درېمه مرتبه د هغه مؤمن او مسلمان چې زړه متاثر شي خپشي زړه وځي